الرحمن الرحیم والله فضل بعضكم على بعض فی الرزق مسله بیانې د اثبات د توحید نفی د شرک کافر وبوي الله تعالی د دنیا د نظام په چلولو کې خپل بندگانو له برخه ورکړې ده چا به وی حضرت مریم ته برخه ورکړې ده چا به وی عیسی علی السلام ته برخه ورکړې ده چا به وی لات ته ورکړې ده چا به وی منات ته ورکړې ده د دې وجه نه دوی ته تاسو आवाजونه کوي یا مریم مدد یا عیسی مدد یا لات او منات مدد الله ول اختیار ورکړی دی الله تعالی مونږ ته مثال بیانې خکل مثال الکه دا تاسو چې الله د مال درکړی دی جیداد دل درکړی دی ارسه درکړی دی تاسو په دې خپل مال کې او په دې جیدات کې او په دې خپل مشرۍ کې د خپل نوکرانو لیسه ورکې په دې جیدات کې ستا په پیښور کې بنگلې دي نو چرته د خپل نوکر لبه یو بنگله ورکې چې دا واده دا ستا شو یا په د خپل مشرۍ کې به تشه ته یو نوکر له دغه ورکې حال لا دې چې نوکر ستا د جنسه دی ام انسان دی تم انسانی نو چې تاسو خپلو کې یو بل لنه ورکوي دا ستا کور چې په لنډی کوتل کې دی ته به چېرته یو نوکر له په دې کیسه ورکې ملک چې دی هغه به په دې کیسه ورکي یا زمونږ منبر دی نو هغه به په دې کې چاله څه برخه ورکي نو هغه رب ذوالجلال چې تاسو ما وی خپل جنس لا نه ورکوي نو الله رب الجلال به څنګه چاته ورکي چې هغه مخلوق دی تمام نظام الله چلی تمام اختیار د الله سره دی د دې وجه نه هر څه چې غواړي چا نه غواړي الله نه غواړي ا داسې ویل شي پیغمبر ته وې عالم ته وې مسلمان ته وې بزرگ ته وې چې مال دعا د الله نه غواړه غم سوال د چا نه دی د الله نه دی والله فضل بعضکم الله فضیلت ورکړي دی بعض استاسو له د فضیلت معنی کوي زیاته الله فضیلت ورکړي دی بعض استاسو له علا بعضن په بعضو باندې فر رزق پر رزق کې رزق د خوراک سیستوي مراد ته دلته سره مال الله زیاته ورکړي دی بعض استاسو له په بعضو باندې پر رزق کې یو خان دی یو فقیر دی یو لوی عہده والا دی یو غریب دی فما الذین فما الذین نو ندی هغه خلق فدلو چاغوی ته فضیلت ورکړی شوی دی چې هغه د علاقه خان صاحب جیدات ندی هغه خلق چاغوی ته فضیلت ورکړی شوی دی ندی دوی براد دی رزقهم ورکون کی د خپل مال علاما هغه چاته ملکت ایمانهم چې مالک دا غوی خلاصونه د دوی دا ستاسو سرمایدار او مالدار او صاحب جیداد دا به تاسو خپل غلامانو له دا جیداد ورکه ایسا پکی چې دسه ولا ورکه چې تاسو په شان اختیار منی نو ندی هغه خلق چې هغه ته فضیلت ورکړې شوی دی بیراد دی رزقهم ورکون کې د خپل رزق علامه هغه شاته ملکت ایمانهم چې مالکی داغوی خلاصونه د دوی چې داسې مال ولا ورکی چې ځان سره داسې شریک کی چې بیا ما غو اختیار لري لکه څونه چې د دی وی فهم او دغه غلامان فيه پدې مال کې د خپل بالدارانو سره سوا اون یو شانتی نو لکه چې تاسو خپل هم جنس ته دون اختیار نه ورکوي نو الله چې خالق د مخلوق ته بسنګ د سي اختیار ورکي د دې وجنه اف بنعمت الله یجحدون آیا د الله په نعمت باندې دا خلک انکار کوي د الله نعمت سره د الله دین د الله توحید ګوري توحید د الله شدین او د انسان د پر ازادي ویخه او د شرک سوچ هغه غلامی وی افبنعمت الله آیا په نعمت د الله چې هغه د الله احسانات دي یجحدون دوی انکار کوي نو انکار دا دی که نه الله مال صحت راکړي زه هم دا الله نه دی راکړی پلانی راکړی دی الله مال بچی راکی دا د الله نعمت دی زه هم دا الله نه دی راکړی پلانی راکړی دی د سی الله مال دولت راکی کاروبار راکی نو زه هم دا الله نه دی کړی دا بل پلانی کړی نو دا د الله د نعمت انکار شو حق پدې پویږي خراشه بل د الله احسانات ته ګوري والله جعل لكم الله پیدا کړی دي تاسو د پاره والله جعل لكم الله پیدا کړی دي تاسو د پاره دا د الله احسان من انفسکم د جنس تاسو ازواجن خزه الک الله د لخزه پیدا کړی دي خو د سه خزه نه چې تاسو خلاف الجنس دي ته انسان او خزه د انسان نه بغیر بل مخلوقي پیری یا بل سنه تم انسان یو خزه دم دغه د ستا د جنس انسان ده الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره من انفسکم د ځانونو ستاسو نه ازواجن بیبیانې او که تاسو وایې چې په ښځو موږ څه کوو وایي د ښځو فیدې دا دي وجعلا لکم او الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره من ازواجکم د ښځو ستاسو نه بنینا زامن زامن د الله څومره لوی نعمت دی بنینا زامن وحفدتن او نوسی دا د زامن شو دا د نوسی شو څومره خواږي حفده جمع ده د حافظ د حافظ خپل معنا کوي خادم حفظ معنا کوي خادمان دین وسو تم زکه حفظ وي چې نوسی چې ګوري د نکسونه خدمت کوي زامن د پلار دون نه کوي حفظا يحفظ حفظا يحفظ د باب ضربن راضي په معنا د غسر راضي السرعه في الخدمه د چا په خدمت کې تیزی کول تاسو اللهم انک نه وای ونحفظک او من تیزی کو په خدمت د دین ستا کې نو الله ګرځولی پیدا کړی دي ستاسو د پاره د بیبیانو ستاسو نه زامن وحفده او نسی ورزقکم او الله رزق درکړی دی تاسو ته من الطیبات دا غپاکونه دا غپاکو خوراکونو نه الله رزق درکړی دی تاسو ته نو دا ارس چا کړی دی الله افبل باطل ایا په باطل باندې باطل سره شرک یؤمنون دا خلق ایمان وروړي وبنعمت الله او دا الله په نعمت هم یکفرون دا خلق انکار کوي بیا مسله ده ويعبدون او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ويعبدون او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما دا هغه چا لا یملک لهم چې هغه به قدرت نه لري د خپل عبادت کوونکو د پاره رزقا د رزق من السماوات د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه شیء د څه شي دا مشرکان عبادت کوي د الله نه بغیر د هغه چا چې اغوی قدرت نه لري د خپل عبادت کوونکو د پاره د رزق کم از کم د هغه چا عبادت کوه چې هغه خو ستا د پاره د رزق انتظام کولی شي کنه نه ده د اسمان نه او د ځمکې نه شی اندسې شي لکه مثلا لات شو منات شو بل مخلوق شو نو ستاسو چې د دوی عبادت کوي او د دوی په نامه نظرانې کوي نو ولې چرته باران را ورولي شي چې اوبه راووروي او تاسو له پې رزق وشي ولې د اسمان نه چرته برکتونه نازلولی شي چې هغه برکتونه راشي او ستاسو دپاره رزق پیدا کړي د اسمان نه رزق څه دی ما وی باران راوریدل رحمت راوریدل برکت والارض او د ځمکې نه د ځمکې نه رزق څه دی راخیژول چې دا بوټي او دا د غر سره وخیژي ولا یستطیعون او نه باغوی طاقت لري د دې وجنه فلا تضربوا لله الامثال تاسو مبایانوي د الله د پاره مثالونه د الله د پاره هغه مثالونه مه بیانوي دوستانو چې کوم مثالونه خلق د مخلوق د پاره بیانوي کافر وبوي مشرکانو خاص کر د مکی چې د الله د سم مثال لې لکه د وطن بادشاه اوس د وطن بادشاه ته ته ډایرک رسیدې شي نشي رسېدی اول به لاړ شي د علاقې ګورنر سره به تعلق پیدا کی هغه ګورنر به بیا ولګي ستا د پاره به انتظام وکي د باچا چې کم سیکرټري دی هغه ته هغه سیکرټري به بیا تاله انتظام وکي باچا ته به نږدې کی دقس دوی بوي ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا مون خود الله ته او د منات او د بل چا عبادت نکو مګر د دې د پاره کو چې مونږ الله ته نږدې کی دی مونږ به د دوی عبادت وکړو دوی به مونږ الله ته نږدې کی لکه څنګه چې ما وی باچا ته نږدې کېږي وی د هغې مثال ځکه مه بیانوې چې باچا بیل شی دی الله بیل دی باچا ستا د حالاتو نه خبر نه دی ځکه ورته دا ذرې جوړې الله خو ستا د ذرې ذرې نه خبر دی بل د وطن باچا پتا مهربانه نه دی او الله تعالی چې دی نو رؤوف الرحیم هغه چې سونه بیربانه دی نو دونه د باندې بل څوک مهربانه نه دی فلا تدریبو تاسو مبیانوي د الله د پاره مثالونه هغه مثالونه چې تاسو مخلوق له بیانوي ان ولی ان الله يعلم یقینا الله علم د تاسو په تمام حالاتو وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ خدا الله مثال او د معبودان باطلو مثال لات او منات د دې مثال ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله یو مثال زمونږ او ستاسو د پوهې دپاره څه شی بیان کړی دی عبدا مملوکا یو بنده چې هغه د چا ملکي یو غلام چې هغه د چا ملکي الکه یو غلام دی او ستا ملک دی ته د هغې مالکې لا یقدر علی شیء هغه قدرت نه لري په هیڅ شي باندې نه چاله څه ورکولی شي نه چا باندې څه خوړلی شي نه داغه په لاس کې څه اختیار شته یو داسې دی او یو هغه سړی دی چې هغه خان دی خان سره ارس ډیر دی که ډوډۍ د باندې خوري ډوډۍ ورکولی شي که پیسې درکوي پیسې درکولی شي ارس درکولی شي آیا دا خان او دا غلام سره برابر دي نه دي برابر دقسې لات او منات او بل او بل چې دا غ اس قدرت نه لري او الله چې هغه سره د ارس خزاني دي لا يقدر هغه قدرت نه لري علی شيء پس شي ومن او هغه څوک رزقناه منا چې ورکړي وي مونږ هغه ته د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خيستا فهو ينفق منه دقه سړی خرج کوي د دې نه سرا پټ و علانیه ښکاره هل یستوون آیا دوی سره برابر دي دا غلام او دا قا نه یاره ساجیبه طریقه باندې په اسانه طریقه راته الله تعالی مثالونه بیان کړي ان شاء الله موږ پوه شو الحمدلله تمام تعریفونه دی الله لا چې په ډیر خسته طریقې مونږه پوي کړو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات د دوی نه پويږي وضرب الله مثلا الله بیان کړی دی یو مثال رجلین د دوو سړو یو سړی د دین نه خبر سړی دی یو د دین نه ناخبر سړی دی یو سړی دی جاهل مطلق دی اس نه نه دی خبر لولا دی یو سړی دی الله د قران علم هم ورکړی دی د حدیث هم ورکړی دی د فقه پورا علم ورسره دی دا سره برابر دی نه دی برابر داغه یو مثال وضرب الله مثلا الله بیان کړی دی زمونږ او تاسو د پوهې د پاره یو مثال رجلین دو سړي رجلین دو سړي احدهما ابکمو چې یو داغوی هغه ګونګ وي یو سړی دی ګونګ دی خبرې نشي کولی نه عقل کار کوي شوده غوندې دی لا یقدر علی شیء هغه قدرت نه لري پس شي باندې وهو کل د کاب زور دی او هغه بوجي علا مولاه په خپل مالک هغه ډوډۍ ورکولم بوجي ځکه اس کولی نشي اینما یوجه کم طرف ته شي اولیږي که چرته بازار ته اولیږي چې منډه الوګان راوړل نو ټیپر دل راوړي چې وته ټیپر راوړه لوګان دل وروړي کم طرف ته چې الیږي نو لا یاتی دی راتلل نه کوي به خیرن په خیر پس فیدا نو هل یستوی هوا آیا برابر دی دغه جاهل مطلق چې د اس نه خبر نه دی نه د قران نه خبر دی نه د حدیث نه خبر دی نه د بل سنه او بل بل هغه سړی چې الله ورته د قرآن علم ورکړی دی د حدیثو ورکړی دی درته لګیا دی امر بالمعروف درته کوي نهی عن المنکر درته کوي هلکه داسې کوئ هلکه داسې کوئ هلکه داسې مه کوئ هلکه داسې مه کوئ حلال حرام جایز ناجایز درته بیانوي ومن یامر بالعدل او هغه کس چې هغه امر کوي خلکو ته په عدل او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 الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملک صاحب نسی بیمار دی هسپتال کې د هغې ته هم دعا وکړي بل ملګری د هغه بچی بیمار دی هغې ته هم دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي د دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله ورته د دنیا او د آخرت خیر نصیب وګرځوي